په تفسیر کې د شروع نه مخکې یو څو مباحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر کړو اول مبحث کې د اعجاز القرآن قرآن کریم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده معجزه چې دا دا صيغه د اسم فاعل ده په معنا د عاجزه کوونکی او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي نبوه امر خارق للعاده داسې یو کار چې د عادت نه خلاف وي او صادر بيد مدعي النبوة د مدعي د نبوت په لاس باندې ظاهر شوی دې ته ویل شي معجزه نو معجزه صيغه د اسم فاعل ده په معنا د عاجز کول پښتو کې لنډه معنا یې ده او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر بيد مدعي النبوة که قبل النبوت صادقین نه دې ته ارهاصات وایي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت نه مخکې به ورباندې چاڼو سلام اچولو لوټو او بوټو به ورباندې سلام اچولو نو دا د نبوت نه مخکې چې کوم یو صادق شوي وي دې ته ارهاصات وایي او د نبوت نه وروسته چې کوم شی ترې نه صادق شي هغې ته معجزات وایي ښځو خو پټ چې د نبی نه ثابتوي او که مدعي د نبوت نه و دا مؤمن نو بیا به خالي نه یا به مؤمن کاملی او یا به نفس مؤمنی که مؤمن کاملو نو خوارق ته کرامات او که نفس مؤمنو نو بیا د خوارق ته معونات معونت دا څلور قسمه په جانب د مؤمن کې راغلي خوارق چې د چا په لاس باندې ساجد شي نو دا بیا مؤمن یا به کافر په مؤمن کې څلور صورت راغلي که مؤمن یا به مدعی د نبوت وي او یا به مدعی د نبوت نه وي نو که مدعی د نبوت وو دا خوارق بیا قبل النبوت ترنه صادر شوي وي یا بعد النبوت که قبل النبوت ترنه صادر شوي وي دې ته ارهاصات وي او که بعد النبوت ترنه صادر شوي وي دې ته معجزات وي او که مدعی د نبوت نه وي نو بیا به خالي نه مؤمن وي خو مدعی د نبوت نه یا به مؤمن کاملی او یا به نفس مؤمنی که مؤمن کاملو نو خوارق ته کرامات او که نفس مؤمنو نو خوارق ته معونات دا څلور قسمه خوارق او کدا خوارق پلاس د کافر باندې صادق شي د عادت نه خلاف کارونه او پلاس د کافر باندې صادق شي نو بیا به خالی نه یا به د کافر د دعوی سره موافقی او یا به د کافر د دعوی نه خلاف نو که د کافر د دعوی سره موافق دي ته استدراج وایي لکه دجال دا به په اخره زمانہ کې راشي او د د لاس نه به خوارق صادريږي چاته به وای چې په تاسو باران را وروم چاته به وای چې ستا پلار را ژوندې کوم مختلف خوارق به د د لاس نه صادريږي او د ده د دعوی سره به موافقی دې ته استدراج وي او که د دعوی نه خلاف نو دې ته اهانت وي لکه مسلمه الکذاب یو کسو د پیغمبري دعوی کړي و نو په وسترګه باندې ړون سړی ورته راغلو یو سترګې ړنده و او مسلمه الکذاب ته وایي چې ما ته دعا وکړه چې الله پاک مې دا سترګه جوړه کړي مسلمه الکذاب چې ورته دعا وکړه نو بل سترګې مړنده شوه د دعوی نه خلاف خوارق د د لاس مصادر کو نو دې ته اهانت وایي نو ګوره خوارق شپږ قسمه کو یو قسم پکې معجزه ده نو قران چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده په بل ترتیب باندې تشریح درته کوم ګوره په دنیا کې مون درې شیانو سره ملاقات کیږي یو ته عادیات وای یو ته عجایبات وای او بل ته معجزات وای لکه دواګانې چې سړی استعمالي د مختلفو بیماریانو د لپاره علاج دی نو ګوره دا علاج علاجونه چې دي دا مسببات دي او استعمال د ادویو د دواګانو استعمال دا ورته اسباب دی نو د دې علاجونو تعلق د دوايانو سره دی خدا دوايانې خواصم پیژني عوامم پیژني نو دې ته عاديات وایي. عاديات الامور التي تتعلق باسباب يعرفها الخواص والعوام هغې امورو ته وایي چې د داسې اسبابو سره تعلق لري چې خواص او عوام دواړه ورباندې پوهېږي لکه دا زراعات دي دواګانې دي دارنګې د خوراک په وجه باندې د ولږې ختمېدل دي د اوبو په وجه باندې د تندې ختمېدل دي دا عاديات دي خواص او عوام دواړه پېژني لکه دا صناعات جدیده لکه دا موټر دا موټر روان دی جاز په هوا روان دی دا د اسباب په وجه روان دی د دې تعلق د اسباب سره دی او په دې اسباب خواص کويږي او عوام ور باندې نه کويږي نو دې ته عجایبات نو خلاصه ګوره دا شو چې یو عادیات دي عادیات هغه مسببات ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې خواص او عوام ټول پکې کوي عجایبات هغه مسببات ته وایي چې د داسې اسباب سره تعلق وي چې فقط خواص یې پوری او بل معجزات دي معجزات هغه امور ته وایي چې د اسباب سره تعلق نه د معجزات او تعلق د اسباب سره نه بس دا پوره توضیح د معجزات شو معجزات او تعلق د اسباب سره نه ده نو ګور عادیات مصنوعات د عبد دي عجایبات مصنوعات د عبد دي عادیات مصنوعات د عبد دي د اسباب سره تعلق لري خواص او عوام ټول به کوي عجایبات مصنوعات د عبد دي د عبد د انسان کارونه دي د اسباب سره تعلق لري خو صرف خواص پی کوي او معجزات چې دي د دې تعلق د اسباب سره نشته د کرامات تعلق بم د اسباب سره نه معجزات او کرامات دا کرامات چې دي د بعینه معجزات دي خو دومره ده چې امتی ته نسبت وکړي نو کرامت ورته وایي او چې پیغمبر ته نسبت وکړي نو معجزه ورته وایي لکه د یو مسلمان په لاس باندې یو خارق امر خارق صادق نو کدی کس ته نسبت کې دا کرامت ده او د په لاس ولی ظاهر شوی دی لکه دا د محمد صلی الله علیه وسلم امتی دی نو خبره محمد صلی الله علیه وسلم سره سیږي نو چې هغه ته نسبت کې نو دا معجزه کیږي معجزه جوړیږي نو خلاصه دا چې د معجزې او د کرامت تعلق به د اسباب سره نه نو ګوره فرق دا دی بل فرق درته ذکر کوم د عادیات او د عجایبات مقابله کې دي عادیات ګوره ما درته وی لکه دوايان د بیماریانو د لپاره استعمالي ګنن یو دوايي سبب بل دوايي بل سبب بل دوايي نو د عادیات مقابله کې دی شي دا مصنوع د عبد دی د انسان کار دی د عجایبات مقابله کې دی شي ځکه دا صنع د عبد ده نن یو قسم جازي سبا ته بل قسم جازي بل ورځ بل قسم جهازي نو د عادیات مقابلم کې دي شي د مصنوعات مقابلم کې دي شي ځکه دا مصنوعات د عبد دي او د معجزات مقابله نشي کېږي نو بل فرق دا دی ګوره یو فرق یې دا شو چې د عادیاتو او د عجایباتو تعلق د اسبابو سره دی او د معجزاتو تعلق د اسبابو سره نه دی دویم فرق دا دی چې د عادیاتو او د عجایباتو مقابله کېدی شي او د معجزاتو مقابله نشي کېدی په قران کریم کې څلور اعلانات د مقابله الله پاک کړی او تر اوسه پورې چا جواب نه دی کړی نو دا د معجزې تعریف شو تر دې ځې پورې د دین ورسته بیا د معجزې تقسیم درته ذکر کوم قران کریم خو معجزه ده خو کم قسم معجزه ده ګوره معجزات په دوه قسمه دي یو حسی او بل عقلی یا په بل تعبیر باندې وایا معجزات په دوه قسمه دي یو علمی او بل عملی دوه قسمه معجزات دي یو حسی معجزات دي چې دې ته عملی معجزات هم وایي او بل عقلي معجزات دي چې دې ته علمي معجزات هم وایي د بني اسرائیلو بلکې د یو لک څلیری زره پیغمبرانو څخه کم او زیات د ادم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي د دې ټولو معجزات حسی وو یعنی عملی معجزات چا مړي را ژوندي کول چا د پیس مرض والا جوړولو د الله پاک په اذن د چا د امسانه به اجدها جوړېده چا ته به الله په اور کې نجات ورکولو او چا به د تیږې نه ناقه رایسته مختلف معجزات د ټولو پیغمبرانو خو دا حسي او عملي معجزات قرآن کریم چې دی دا علمي او عقلي معجزه ده حسي معجزه نه ده عملی معجزه نه ده بلکې عقلی معجزه ده د دې امت معجزات چې دي دا عملی دي او علمی دي الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته دواړه قسمه معجزات ورکړي عملی معجزات هم ډیرو کله به د بوتو نه اوبره وانی شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به د خوراک په کاسه کې ډوډۍ زیاته شوه مختلف معجزات عملی وو خو د دې عملی معجزاتو سره د پیغمبر علی السلام د ټولو نه غټه معجزه چې وه هغه علمی معجزه وه عقلی معجزه وه چې هغه د قرآن دی نو قرآن علمی او عقلی معجزه ده دا دوه خبرې شوې قرآن معجزه ده د معجزې تعریف مې درته وکړو او دویم دا چې کوم قسم معجزه ده نو علمي معجزه ده عقلي معجزه ده وجوه د اعجاز د دین ورسته ولې معجزه ده دا دنیا ولې عاجزه ده د قرآن کریم د مقابلې نه نو ګوره وجوه د اعجاز ډیر زیات دي تاسو چې د تلخیص نه شروع کوي تر متوله پوري نو پدې کې وایي چې قران کریم د بلاغت د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده نو یو دلیل د اعجاز د قران کریم د لپاره دلیل بلاغتی دی قرآن کریم کې الله پاک داسې الفاظ او جملې راوړي دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا ورته حیران دي د قرآن کریم د جملو مقابله څوک نشي کولای نو اوله وجه د اعجاز هغه دلیل بلاغتی دی یعنی د بلاغت د وجه نه قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده داسې الفاظ او جملې په قرآن کریم کې دي چې د دنیا ټول بلغا او فصحا د دې مقابله نشي کولای که ستاسو ذهن ته دا اشکال راشي چې د دې قران مقابله به کېدې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ممکنه و چې د دې قران مقابله چا کړې وي د دې په شان جملې جوړې کړې وي د صحابه په زمانه کې به ممکنه و او اوس به ممکنه وي لیکن څوک به ضروری نه ګڼي بعضې خلک یو اعتراض وکړي څوک یې ضروري نه ګڼي موږ اکثره په دې مناظرو کې کله کله یو حدیث پیش کو یا یو فقهي مسله پیش کو یو معمولی غوندې وابي یا پنجپیری راشي اعتراض پې وکړي نو داسې معمولی سړي ته جواب ورکول موږ ضروري نه ګڼو چې غټ سړی پرې اعتراض وکړي نو موږ ورته جواب ورکړو او چې پوتعو بتعو چې پرې اعتراض وکړي نو هغې ته جواب ورکول ضروري نه ګڼو نو د قران مقابله به کېدې شو لیکن چا به ضروری نه ګڼله امکان د دې خو چې چا به ضروری نه ګڼله د دې وجه نه به د قران مقابله تر نن پورې نه شي چې چا به ضروری نه ګڼي تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره باعث د مقابله موجود د دې اعتراض داسې مثال دی لکه یو سړی د تندې نه مړ کیږي او ته پکې دا احتمال بیان کی چې وبوي خو کېدې شي چې د ضروری نه ګڼلې د د ورته ضرورت نو یو سړی د تندې نه مړ کیږي او ته وایي چې امکان لري چې وبوي خدا چې د تندې نه مړ کیږي د به د اوبه ضروری نه ګڼلې باعث د اوبو د سکلو بنو نو دا احمقانه اعتراض دی هغه د تندې نه مړ کیږي نو ګوره دلته هم داسې ده دنیا د قران د مقابلې نه عاجز وه دا ټوله دنیا د قران د طاقت نه محکوم او مجبوره شوه د تورو مقابلې ته خلق رووتل لیکن د جملو مقابله نه شو کولای یو سړی د توري مقابله کوي د ټمبم او هایدروجن او مختلف ټنګونه او جازونه د اسلام او د قران په خلاف باندې استعمالي خو جملې نشي استعمالولای نو ګوره ضروری ګڼله خو کولای نه او داسې د مقابلو کوشش کفارو کړی هم دی د قران کریم د جملو په شان کوشش کړی چې جملې جوړې کړي خو به خپل ور پورې خندلې مسلمه الکذاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې کله چې قرآن کریم چیلنجونه د مقابلې ورکړه چې د قرآن په شان جملې تاسو جوړې کړئ او د قرآن د آیتونو په شان آیتونه تاسو جوړ کړئ نو مسلمة الکذاب مقابلې ته راووتلو او یو څه جملې جوړې کړې هغه جملې علماو رانقل کړې دي یو څه جملې دا دي دا جملې جوړې کړې والزارعات زرعا دا د قران آیات ده نو د داسي وایي والمبذرات زرعا قسم دی وی په هغه زنانه او باندې چې تخمونه شیندي په پټیو کې والحاسدات حسدا او قسم دی وی په هغه زنانه او باندې چې هغه بیا دا لو کوي د فصلونو کپونه ګولۍ کوي اهالتا وسمنا وچه یا لمده په غوړیو کې نو تاسو مقابله د قران کریم په خلاف باندې دا جملې جوړې کړې خو به چې خپل امتیانو ته هغه دروغجن امتیانو ته پیش کړي نو هغه ور پورې خندل او خپل به چاته نشو پیش کولای دارنګه د سورته فیل په مقابله کې دوی جملې جوړې کړې وي الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له ذنب وبیل وخرطوم طویل دا چې جملې جوړې کړې وي خو بیا به خپل ور پورې خندل نن سبا کمپیوټري زمانہ ده ګور نن سبا د هر شي مقابله ممکنه ده خو د قران مقابله ته لا تر اوسه یو طاقت هم نه دراوتلی نو قران کریم علمی معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او عقلی معجزه ده بعضی خلک دا اعتراض کوي چې د هر شي لپاره قدرت او وسایل وي نو کې دې شي چې د قران مقابله به ممکنه و لیکن د کافرانو سره به وسایل نو چې د قران مقابله ور باندې کړي اوس امریکې ډرون جوړ کړی دی او د طالبانو سره وسایل نشته نو دا خو ته نشي ویلی چې د ډرون مقابله طالبان نشي کولی نو ډرون معجزه شو ځکه چې طالبان مقابله نشي کولی هلته خو د طالبانو سره قدرت او وسایل نشته نو کېدای شي چې د قران مقابله ممکنه وه خو د کفارو سره به وسایل نه و چې د قران مقابله ور باندې کړې وي لیکن دا اعتراض هم غلط دی وجه دا ده چې وسایل څلور دي د قران کریم ګوره اوله وسیله چې دا قدرت او مهارت ده او عربان چې هغوی شاعران او شعراو به یو د بل سره مقابلې کولې. قدرت او مهارت د جملو په جوړولو کې د عربانو په شان د بل چا نه و. قدرت او مهارت یې په انتهايي درجه کې و. اوله وسیله قدرت او مهارت دی. دا د عربانو سره موجود و. دویم، وجود د موادو، قرآن کریم چې د کومو موادو نه جوړ دی هغه حروف هجا دي، دا حروف هجا د قریشو سره وو، د عربانو سره وو، د ټولې دنیا سره موجود وو، نو وجود د موادو هم ورسره وو چې حروف او کلمات دي. دریم، باعث او محرک یعنې غرض او غایه، باعث او محرک هم وو چې د اسلام مقابله ده، په تورو یې د اسلام مقابله کوله، او څلورم چې د نمونه دا څلور وړه وسایل د عربانو سره و لیکن بیا د قران مقابله نشو کولای نو چې د مقابله نه عاجز او دا دلیل د اعجاز د قران دی نو اول دلیل د اعجاز د قران د لپاره دلیل بلاغتی دی په خبره خو پوه ګوره څو خبرې موږ ذکر کړې اولم د معجزې معنا ذکر کړه بیا هم د عادیات او د عجایبات د دې سره فرق ذکر کړو بیا هم د معجزې تقسیم وکړو اوس وجوه الاعجاز ذکر کړو اول وجه د اعجاز اول سبب د اعجاز لپاره دلیل بلاغتی دی او دویم دلیل د اعجاز لپاره اخبار عن الغیب دی په دنیا کې داسې کتاب نشته چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي وي او هغه سل په سل کې رښتیا شوی یوازې قران دی چې د امور استقبالیو نه خبر ورکړي تر قیامت پورې حالاتو نه خبر ورکړي او سل په سل کې رښتیا شي دارنګه الله پاک فرمائی قرآن کریم کی انا اعطیناک الکوثر ګوره په دې کې څلور مغیبات الله پاک بیان کړي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر څلور مغیبات په کې الله پاک ذکر کړي او سل په سل کې رښتیا شوي ان اعطیناک الکوثر یو تفسیر کثرت الاتباع ده د دې ډېری معناګانې دي خو یو معنی ده کثرت الاتباع ستا امت به ډېر زیات شي دا د قران کریم اخبار عن الغیب دی د امور استقبالیه او نه خبر ورکول دي ستا اتباع او ستا امت به ډېر زیات شي په ټولو امتونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت الله پاک دی ان اعطینا کل کوثر په دې کې کثرت الاتباع ته اشاره ده دویم وانحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته قرباني وکړه قرباني داسې څوک کوي چې مالدار وي الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم مالدار کړو د حضرت خدیجه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مالونو باندې مالدار کړو ون هر کې مالدارۍ ته اشاره ده چې ته به آینده کې مالدار شي او دا بالکل سل په سل کې رښتیا شوه او دریم او څلورم ان شانئک هو الابتر یعنی ستا دشمن ابتر دی میرات دی موږ پښتو کې ورته میرات وایو چې بچی نه پاتې وروسته نسل ختم شي ان شانئک هو الابتر ستا دشمن میرات دی او ته نه میرات ستا اولادونو نه په دنیا ډکه شي د دنیا په هر کونج کې سیدان موجود دي د پیغمبر علی السلام اولاده موجوده ده او د ابو جهل بچی په یو ځای کې نشته د الله د پیغمبر د دشمن نسب پاتې نشو او د پیغمبر د نسب نه دنیا ډکه شو دا دوه په دې ځای کې راغلي چې ستا دشمن ابتر دی او ته ابتر نه دا دوه ان شانئک هو الابتر دو په دې کې راغلي ګوره ان اعطیناک الکوثر په دې کې کثرت الاقباء ته اشاره ده فصل لربک والحر په دې کې مالدارۍ ته اشاره ده ان شانئک هو الابتر کې دوه مخي باد دي یو دا چې ستا دشمن میرات دی او څلورم دا چې ته میرات نه دا څلور مخي باد الله ذکر کړ او سب څه لکه رښتیا شو نو بل دلیل د اعجاز د قران کریم د پاره اخبار عن الغیب دی په دنیا کې داسې کتاب نشته چې هغه اخبار عن الغیب ورکړي وي او سل په سل کې رښتیا شوی وي یوازې قران دی چې اخبار عن الغیب ورکړي او سل په سل کې رښتیا شوی نورم داسې ډیر زیات مثالونه د قران کریم دریم دلیل د اعجاز د قرآن کریم لپاره اعجاز سیاسی قرآن کریم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده دلیل د اعجاز څه دی اعجاز سیاسی قرآن کریم باندې چې څوک عمل وکړي او قران کریم باندې عمل کول داسې یو سیاست دی چې د دنیا ټول سپر طاقتونه د دې په مقابله کې مغلوب دي ګوره عربان یو ذلیل ترین قوم بی علمه او بی هنره وو داسی قوم به تاسو په دنیا کی نه یی اوریدلی چی خپلی لورګانی ژوندی ښخی کړی عجیب دی چی اوس هم ته د عربانو قصی واوری چی خپلی لورګانی به ژوندی په خاورو کی ښخولی نو عقل ورته اوس هم حیرانیږی داسی یو ذلیل او بی علمه او بی هنره قوم به په دځمکی په سر بل نه وو خپلی لورګانی به ژوندی ښخولی. په ټول ملک کې ټول جزیره العرب کې اوس ورته سعودیه وایي دا د محمد بن عبد الوهاب نجدي او د محمد بن سعود د دوی نو وروسته د اصل یو نیم سل یا 200 کال کېږي چې د دینوم سعودي شوی دی مخکې دې ته جزیره العرب ویل نو په ټول جزیره العرب کې یو لسو کسانو ته خط ورکړو لیکل ورته ورکړو لوستل او لیکل د یوولسو کسانو زده و. د قدرت او د تسلط اسباب په جزیرة العرب کې د جزیرة العرب د خلکو سره نه و. د قدرت او د تسلط اسباب چې دي، هغه یو کثرت د افرادو دی چې خلک ډېر وي، فوج زیات وي او په هغه زمانه کې عربان ډېر کم و. د نزول د قرآن کریم په وخت کې عربان صرف دا نننی سعودي او یمن دا دوه ملک چې سره یو ځای کی نو د قرآن د نزول په وخت کې دغه دوه ځایانو کې عربان چې نن ورته سعودي او یمن د فتوحات اسلامیه او نورسته بیا د عربي نړۍ ساحه پراخه شو عراق هم په عربي نړۍ کې شامل شو شام هم پکې شامل شو فلسطین هم پکې شامل شو اردن او لبنان، مصر، افریقای شمالي، بیا عربي نړۍ پراخه شوه، خو کله چې قرآن نازلېدو دا دوه ملکه عربي نړۍ وه، یو سعودیه او بل یمن، نور عربان نه وو په دنیا کې، نو افراد یې ډېر کم وو. نو یو د تسلط سبب چې دی یعنی په دنیا باندې د حکومت کولو سبب یو کثرت د افرادو دی او د عربانو افراد د قران د نزول په وخت کې ډیر کم یو سعودي او بل یمن او بل نور ځایانو کې دویم سبب د تسلط لپاره تعلیم دی تعلیم یافته قوم چې د نورو قومونو حکومت کوي او عربان هغه بې تعلیمه په جزیره العرب کې صرف د یولسو کسانو لیکل او لوستل زده وو د نورو کسانو خو کې نه وو صرف یولس کسان نو تعلیم هم نه وو دریم سبب په دنیا باندې د حکومت کولو لپاره اتفاق او وحدت دی کوم قوم چې متحد دي هغه په نورو باندې حکومت کوي او په عربانو کې هر یو قبیله د بلې دښمنه وه د اوس او د خزرج د مدینه منورې د انصارو دا دوه قبیلې وي د هغوی دښمنیانې هغوی باندې تاریخ غږېږي په یو اوښ به یې سلګونو سلګونو کلونه سره دښمني کوله نو ګوره اتفاق او وحدت یې بلکل صفر ته رسېدلی هره قبیله د بلې دښمنه وه نو د قدرت او د تسلط دغه سبب هم پکې نه و چې اتفاق او وحدت دی څلورم صنعت دی، په کوم ملک کې چې صنعت زیات وي دا هم یو سبب د حکومت د حاکمیت لپاره دی، د تسلط لپاره دی چې په نورو ملکونو باندې دې سړی حکومت وکړي. صنعت او په عربانو کې په ټول جزیرة العرب کې یوه کارخانه هم نه وه، معمولي معمولي شیانو کې به عربان نورو ملکونو ته محتاج وو، هندوستان ته به تله، شام ته به تله، د دې نه به یې دا کپړې او دا معمولي معمولي شیان راوړل. نو صنعت او کارخانې هم نه وي، زراعت هم پکې نه و، پنځم سبب د تسلط لپاره زراعت دی او په ټول جزیرة العرب کې یو بوټی هم نه و. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، واد غیر ذی زرع، داسې دشته ده چې بالکل فصل پکې نه کېږي، مدینه منوره کې یو د خرماو بوټی و او بالکل نور څه نه وو او شپږم معدنیات و. د عربو په ځمکه کې د قران د نزول په وخت کې معدنیات نه وو اوس خو معدنیات پکې ډیر دي خو د قران د نزول په وخت کې معدنیات نه راځي یعنی د تسلط اسباب د عربانو سره نه الله په قران کریم نازل په داسې ځمکه کې چې د تسلط یو سبب یې نه کثرت د افراد په کې نه پکې تعلیم او نه پکې اتفاق او وحدت نه پکې صنعت او کارخانه وي او نه پکې زراعت هیڅ پکې نه د تسلط یو سبب هم پکې نه په کار دي چې تر قیامت دا قوم محکوم پاتې شوی او کله چې الله په قران کریم نازل کړو نو د قران کریم د نزول نه وروسته جزیره العرب په یو ملت باندې بدل شو یو شجاع ترین قوم ترې نه جوړ شو په یو وخت کې د دوه سپر طاقتونو سره جنگیدو چې کسرا او قیصر په هغه وخت کې دا دوه سپر طاقتونو کسرا او قیصر په یو وخت کې د دوه سره جنگیدو او دوه ته شکست ورسو کنه قران کریم ته د امن زمانہ صرف وکړه ملو شوی قرآن کریم په څو کالو کې نازل شو درویشتو کالو کې وروسته به په اسباب د نزول په بحث کې ان شاء الله چې ذکر کوو درویشتو کالو کې قرآن کریم نازل شو په دې کې د امن کلونه صرف دوه مکی دور کې خو ټول ظلم تیر لسکاله مکی دور او په مدني دور کې ټول جهادونه د امن دور نه د امن دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صرف وکړه وروسته به درته ذکر ذکر مکی دور کې ټول ظلمونه وو دیار لسکاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې پاتې او دا د ظلمونو دور او د امن دور نه او بیا لسکاله په مدینه منوره کې پاتې دا ټول جهادي دور خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم وویش جهادونو کې شرکت کړی او تقریبا درې پنځوس د صحابه وفدونه جهاد ته لیږلي درې پنځوس ډلې د صحابه لیږلي دي چې پیغمبر علیه السلام په خپله پکې شرکت نه دی کړی خو صحابه کرام یې لیږلي دي او وویشتو کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړی دی ټولې غزاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اتیا شوي دي اتیا غزاګانی نو نه کاله په مدینه منوره کې تقریبا څه د پاسه نه کاله راځي نو دا چې په وویش جهادونو باندې تقسیم کې نو په هر څلورو میاشتو کې یو جنگ راځي یعنی هر څلورو میاشتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزوه کړې ده د پیغمبر علی السلام په زمانه کې یو زر او اتل صحابه شهیدان شوي د فتح د مکې نه وروسته چې کله مکه فتح شوه اتم کال د هجرت باندې نو نهم او لسم بس دا دوه کاله صرف د امن کلي په دې کې تقریبا جنګونه ونه شو دا دوه کاله قرآن ته د امن زمانه ملاو شو د قرآن د نزول په وخت نو ټوله د جنګونو زمانه وه خو بیا د قرآن په برکت باندې دوه سپر طاقتونه د قرآن په مقابله کې شکست خوري نو دا اعجازي سیاسي لپاره د قرآن کریم دی نو ګوره د قرآن کریم د اعجاز دلایل یو دلیل بلاغتی و دویم دلیل اخبار عن الغیب او دریم دلیل اعجاز سیاسی ډیر دلایل دي د قرآن کریم د اعجاز لپاره بل دلیل د قرآن کریم د اعجاز لپاره اعجاز حفظی دی قران کریم تاسو په سامي کې وایي چې دا عبارت د الفاظو د معانیو نه ده د دې دوړو مجموعه ده د الفاظو د حفاظت ضامن الله پاک دی او د معانیو د حفاظت ضامن الله پاک دی د دوړو د حفاظت ضامن الله پاک دی د الفاظو د حفاظت ضمانت الله پاک په دې آیات کریمه کې ذکر کړی دی ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زه کوم او د معناګانو حفاظت الله پاک په بل آیات کریمه کې ذکر کړی دی ثم ان علينا بيانه ان علينا بيانه على بلزوم د پاره دی په ما باندې لازم ده تفضلا چې زه به د دې معناګانې تاسو ته بیانوم نو ګوره اعجازي حفظي د الفاظو حفاظت هم الله پاک کوي او د معناګانو حفاظت هم الله پاک کوي په الفاظو کې یو زور او زیر څوار لس سوه کاله وشو لیکن څوک یې پکې زیاتوی نه شي یو زور او زیر کې څوک تغیر نه شي راوستی او په معناګانو کې د دنیا ټول طاقتونه چې راجمع شي په معنا کې معمولی تغییر او تبدیل هم نشي کولی دنیا کې به خلک پیدا شي غلطې معناګانې به ذکر کړي لیکن بقا نه لري نو اعجاز حفظي دی د یوې اندازې مطابق پنځه اویا لکه حافظان د ځمکې په مخ موجود دي چې قرآن په سینو کې حفظ کړی دی پنځه اویا لکه کېدای شي د دې نه هم زیات دي دا چې خلکو سروې کړې ده نو پنځه اویا لکه حافظان وایي د ځمکې په مخ موجود دي د قرآن کریم دومره حافظان د بل کتاب نشته د معمولي رسالې نشته لکه د دې غټ کتاب چې څومره حافظان د ځمکې په مخ موجود دي نه دا اعجاز حفظی لپاره د قران کریم بل اعجاز به اعتبار العلم بل دلیل لپاره د اعجاز علوم د قران کریم قران کریم کې دومره علوم دي چې د دنیا په یو کتاب کې نشته شاه ولي الله دهلوي رحمه الله فرمايي چې د قرآن کریم د علومو رجعه پنځو ته کېږي. قرآن کریم کې پنځه علوم بیانېږي، علم العقاید، علم الاحکام، علم التذکیر بآلاء الله، قرآن کریم کې وایي اتیا علوم دي ابن عربي رحمه الله فرمایي چې نه د قرآن د علوم رجع زرو ته کېږي قرآن کې زر علوم دي شاه ولي الله دهلوي پنځه علوم ذکر کړي سیوطي صاحب اتیا علوم ذکر کړي ابن عربي رحمه الله زر علوم پکې ذکر کړي دا هر چا د خپل فهم مطابق خبره کړې ده حقیقت دا دی چې په قرآن کې غیر متناهي حدود غیر متناهي ابن عربي رحمه الله فرمایي روح المانی لیکلی دی چې زه هر جزیه په قران کې پیدا کولای شم تفصیلا لکل شی هر جزیه قران کې زه پیدا کولای شم یو ورځ ابن عربي رحمه الله په خره باندې سپور او د خره نه راپریوت چې د خره نه راوګرځېدو نو بیا دا طالبان پې راټول شو چې راوچتي کړي ابن عربي رحمه الله ورته فرمایي چې ما لږ پرېږده لږ ساعت یې پرېښودو وروسته یې راوچت کړو نو بیا ورته دا طالبان وایي چې اول دې ولې نه پرېښودو چې راوچت کړی ابن عربي رحمه الله ورته فرمایي چې وجه دا وه چې قران کریم کې د هر څه ذکر شته ما دا زما د حادثه په کې لټوله چې دا په کوم ځای کې راغلی وي چې ابن عربي رحمه الله به د خره نه غورځېږي او پښه به یې ماتېږي دا به د قران په کوم ځای کې وي نو وایي ما په سورت فاتحه کې بیا دا مسله پیدا دا زما د خره نه د غورځېدو واقعه او د پښې د ماتېدو واقعه په سورت فاتحه کې ذکر شوې نو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهم الرجال غير متنهي علوم په قرآن کریم کې او د ډېرې زمانې نه په قرآن کریم باندې د تفاسیر لیکل شروع شوي دي د ځمکې په سر اولنې تفسیر چې د قرآن کریم لیکل شوی تفسیری تفسیر نو ابو عبیده معمر ابن مصباح هغه یو تفسیر لیکلی دی د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن دا د ځمکې په مخ اولنی تفسیر دی، اعجاز القرآن، په دې کې د قرآن یو څه علوم ذکر کړي دي. ابو عبیده معمر ابن مصباح دا تفسیر لیکلی دی، د تفسیر نوم یې دی اعجاز القرآن. امام غزالي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، د هغې تفسیر نوم یې دی یاقوت التاویل فی اسرار التنزیل. په پنځه سوه جلدونو کې دی ابن عربي رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی د هغې تفسیر نوم یې دی حدایق ذات بهجه دا په زرو جلدونو کې دی پنځه جلده یوازې په بسم الله دي او شل جلده په الحمدلله دي تر ولد والینو شل جلده په الحمدلله لیکلي دي تفسیر علایی دا یو تفسیر دی په زر جلدونو کې لیکل دی علامه قرطبی رحمه الله په دو دیرشو جلدونو کې یو تفسیر لیکل دی خالص احکام کې راجم احکام کې راجم او د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې د قرآن او د حدیثو نه دوه کروړه وزره مسایل را ایستلي دي دوه کروړه وزره مسایل نورو ټولو ائمو يو کروړ مسائل د قرآن نه ريستلي دي، د قرآن نه معلوم کړي دي او امام ابو حنيفه رحمه الله يوازي دوه کروړه اووه زره مسائل وائي د قرآن نه معلوم کړي دي. نو قرآن کي غير متناهي علوم دي. نو يو اعجاز يو دليل د اعجاز د پاره بي اعتبار العلم بي اعتبار القانون بل دليل د اعجاز بي اعتبار القانون په قرآن کریم کې داسې قوانین دي چې د ماضي د حال او د استقبال د درې واړو مشکلات پکې حل کیږي ماضي کې چې کوم انسانان تیر شوي دي حال کې چې کوم انسانان موجود دي استقبال کې چې کوم انسانان راځي تر قیامت پورې د ټولو انسانانو مشکلات د په قرآن باندې حل کیږي نور په دنیا کې داسې یو قانون نشته چې د ماضي، حال او استقبال د درې واړو زمانو مشکلات پرې حل شي. دا دیموکراسي ده، وخت په وخت بدلېږي، پارلمان یې ورته کېنولی دی، کله میاشت کې یو قانون جوړوي، بیا بله میاشت کې هغه قانون ختموي، بل قانون جوړوي. نو داسې قانون نشته چې تر قیامته پورې د ټولو انسانانو مشکلات پرې حل شي. قرآن کریم د الله داسې یو قانون دی چې تر قیامته پورې د ټولو انسانانو ټول مشکلات پرې حل کېږي. نو بل دلیل د اعجاز د لپاره به اعتبار القانون دی بل دلیل د اعجاز د لپاره به اعتبار التاثیر دی غیر متناهی دلایل د اعجاز د قران کریم د لپاره دي نو زمون په مباحث کې تمهیدا یو مبحث چې هغه اعجاز د قران قران کریم دا د رسول الله صلی الله علیه